ای د اسلامي امت غیرتمنو شازلمو! راویښ شئ! نوره دا طاغوتي او بتپاله نړۍ رانړول غواړي. ای د رباب او طاوس نغمو ته خوبولي یو ځوانانو! راویښ شئ! راشئ د خلافت په ازادو سنګرونو کې د تورو د شرنګار او د یاغي اسونو د ششنار په هیبتي غږونو کې خپل ژوند ولټوئ!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 که زموږ پر خلاف د کفارو سره د تړون په نتیجه کې زموږ لاس ته راغلئ بیا مو توبه نه قبلېږي او نه مو په شریعت کې د عفو اجازه شته، ځکه د اسلامي شریعت د نفاذ او اسلامي خلافت په ضد له کفارو او مرتدو حکومتونو سره د تړون له امله تاسې مرتد کېږئ او له تمکین څخه وروسته د مرتد توبه اعتبار نه لري او نه ورته عفو کېدای شي. ای مسلمانانو! مسلمانانو! اسلامي خلافت د الله تعالی په ځمکه د الله جل جلاله نظام غواړي. د الله تعالی د نظام د قیام پر ضد پاڅون یا تړون ارتداد دی او مرتد واجب القتل دی. له دې امله احتیاط وکړئ چې د امریکا او پاکستان مزدور جنایتکاران او مرتدین مو دوکه نه کړي. د امریکا غلامان غواړي ستاسې په سرونو تجارت وکړي. دوی له روس، برتانیا، ایران او نورو کفري هېوادونو څخه په میلیونونو ډالر اخلي، دوی بیا په پخو بنګلو او بلډنګونو کې اوسېږي، خارجي خواړه خوري او په لوړ بیه موډر وي ګرځي خو تاسې د څو کلدارو او افغانیو په بدل کې اسلامي خلافت او اسلام دښمنۍ ته تیاروي دوی مو بیا په قصه کې نه وي او ستاسې ژوند له خطر سره مخ کوي موږ پر تاسې رحم لرو او په پوره ترحم او مینې سره دعوت درکوو چې راځئ د اسلام په سیوري کې داخل شئ او د کفارو په لمسه خپل ځانونه او ایمانونه مه تباه کوئ مه کوئ مه کوئ په خپل ځان رحم وکړئ مه کوئ خپل ځان مه دوکه کوئ او ځان د هلاکت کندې ته مه غورځوئ تاسې پوهېږئ چې د اسلامي دولت توره تېرا او د دښمن په وړاندې ډېره چلېدونکې او ډېره ځلېدونکې ده مدني شغالانو د غرب فکر سمبالو فرهنګیانو درباري مولیایانو د نیامنهاله شوراګانو انتصابي استازو تاسو د لاریون په پلمه د کفري سفارتونو څخه د اخستو پروژو ډالر نه شئ هضمولی. د اسلامي خلافت زمري تاسو ته ځیر دي او هره ثانیه یې د څار او تعقیب لاندې یاست. ستاسو د څو لنډغرو جلوس د ولس له منځه په راوتلي لاریون مه تعبیروئ. لله الحمد مخلص مومنان زموږ سره دي او نور نه غواړي چې ستاسو په درواغجنو شعارونو ځانونه وغولوي د اسلامي خلافت پر ضد ستاسو هر اقدام ځان ته د قبر کېنستو په مانا دی والله ستاسو په حال مو رحم راځي راشئ خپل وختونه او استعدادونه د الهي نظام د حاکمیت په لار کښې ولګوئ نوره دا د کفر غلامي او مزدوري پرېږدئ او که بیا هم د ضد له خره نه راښکته کېږئ او خپلې منحوسې کړنې جاري وساتئ نو په خلاصو غوږونو یې واورئ دا د جهاد او شریعت د غولونکي شعار لاندې د آی اس آی د طرحو او شومو موخو لپاره کار نه کوي دا د سي آی اې تالي څټي تنخوا خواره مزدوران نه دي بلکې په خپلو پښو ولاړ د شرق او غرب له جالونو او توطیو ازاد او د نبوي منهج په تګلاره روان خلافت دی دا هغه خلافت دی چې الله رب العالمین یې په قرآنکریم کې د راتلو وعده کړې ده دا هغه خلافت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په صحیح احادیثو کې مذاکره کړې ده دا هغه خلافت دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت پیروي کوي دا هغه خلافت دی چې د عمر فاروق رضی الله تعالی د خلافت په شان د هر مسلمان د حق څخه دفاع کوي او هر چا ته خپل حق ورکوي دا هغه خلافت دی چې ابراهیم علیه السلام په کې د خپل قوم څخه برأت او بېزاري اعلان کړه او په هر طاغوت یې د کفر کولو اظهار وکړ او ټول ملت ابراهیمي ته دا دلیل په لاس ورکړ چې د هر طاغوت بندګي نه بلکې د یو الله رب العالمین بندګي قانون او نظام په دنیا کې منلو ته خلافت وایي دا هغه خلافت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کښې د یو الله د بندګۍ امر کړی او د هر هغه نظام او قانون چې د الله تعالی د نظام او قانون په مقابل کښې وي د منلو نه بلکې کفري نظامونو د ختمولو او سرکوبولو او د هرې فتنې او فساد د ختمولو لپاره د قتال جنګ جهاد امر کړی او د هغوی سره د دوستۍ او ملګرتیا څخه او په هغو نظامونو کښې د اوسېدو څخه کلکه منع فرمایلې دا ځکه چې زموږ او د هغوی فرق په همدې کښې دی چې موږ مسلمانان یو، د یو الله نظام منو، د یو الله بندګي کوو، یو الله ته سر ټیټوو، د یو الله د نظام څخه په مېړانه دفاع کوو، د یو الله په حکم چلېږو او په همغه الهي نظام فیصله کوو. او همدا هغه خلافت دی چې هر کفري نظام ته یې د سر په کوپړۍ کښې اوبه ورکړي. دا هغه خلافت دی چې تل یې مسلمان ملت د سرټیټۍ او غلامۍ څخه بچ کړی او ژغورلی دی. دا هغه خلافت دی چې تل یې مؤمن او مسلمان ولسونه په یوه ټغر د اتفاق او اتحاد د چتر تر سیوري لاندې راټول کړي دا هغه خلافت دی چې دلته مذهبي قومي ژبني او سرحدي اختلافات نه چلېږي بلکې دلته اخلاص تقوا انسانیت اسلامیت اخوت او صداقت چلېږي او بس. دا هغه خلافت دی چې د هر کافر، مرتد او منافق څخه د هغوی د رذالتونو او منافقتونو پردې اوچتوي او هر چا ته د انسان اصلي څهره د حق په آیینه کې ښکاره کوي. دا هغه خلافت دی چې د هر ظالم څخه انتقام اخلي او هر مظلوم ته د سترګو یخوالی او د زړه سکون وربښي. دا هغه خلافت دی چې د مسلمانانو څخه پوره وفا، هغه څه چې زه یې در په ګوته کوم، نو آیا دا درواغ او تهمت دی او که نه؟ ټول ولس او نړۍ ته څرګند حقیقت او واقعیت دی. ای ګیرخریلی پنډبریتیه د ناپاک فوځ او افغان اردو بې باکه جنراله! جنډې به وي تورې، خوارې به هر لورې، بس راځې دې نورې! په ګوتو شمېره بیا نه کېده کار فوجونه بمبار وي پروت به مردار په ډاګه سپېره ته د اسلامي خلافت د ازادو، پاکو، مخلصو، مبارکو مشرانو د الهي نظام د پاسبانانو سره کله د سیالۍ جوګه یې؟ ستا خو د امریکايي شرابو په څښلو ججوري وپړسېدې او سترغلي دې تورې حلقې شول. ستا خو د چرسو په لوګو پلنې شونډې تکې تورې شوې. ستا خو په حرامو امریکايي خوراکونو او د خنځیر د غوښې په خوراک خېټه دومره وپړسېده چې ترې تللی نه شې او د پښو په سر د ناستې له توانه ووتې. رښتیا ووایه! ته په هوټلونو کې په خپلو او پردو ودونو کې د ښځو سره ګډې نڅاوې نه کوې؟ رښتیا ووایه! ته د زنا، عیاشۍ او خرمستیو لپاره بهرنیو هېوادونو ته چکرې نه وهې؟ ستا په دې پلن څټ کې دا د نیکټایي په نامه غړوندی د امریکایي غلامۍ مهار نه دی؟ راځه له دې خبرو به تېر شو، دا راته ووایه چې کله دې په دې سوچ کړی چې ولې ستا د ناپاک پوځ او اردو له لیکو د ورځې په لسګونو ځوانان راتښتي او ډېری یې د اسلامي خلافت لیکو سره یو ځای کېږي؟ تاسو خو ورته په زرګونو معاشونه ورکوئ، د ژمي ګرم کوټونه او د اوړي یخ دفترونه ورکوئ، سهار او ماښام د دوی په خوښه فرمایشي خوراکونه ورکوئ، ښې اسلحې، ټانکونه، جازونه او موټرې ورکوئ، په مجهزو روغتونونو کې درملنه کوئ نو څه علت دی چې ډېری ځوانان یا ستاسو له لیکو را تښتي او یا هم تاسو ته د درتللو په ځای په دې بندو سختو ګړنګینو اغزنو لارو دې هیبتي غرونو ته رادرومي چې خوراک یې کله نهره او کله وچه ډوډۍ وي چې د الهي رضا پرته بل څه امتیاز نه لري چې ساعتونه ساعتونه ډک ټوپک په اوږه او درنه چانټه په غاړه پلی ګرځي چې څلرویشت ساعته د شهادت په انتظار شېبې شمېري ځکه دوی اوس حق او باطل پېژندلی، دوی ته اوس ستاسو غولوونکې څېره، شومې موخې، امریکایې طرحې او نورې منحوسې کړنې معلومې شوې دي. ښه به دا وي چې په سړه سینه سوچ وکړئ او حق ته غاړه کېږدئ. ای د ملي اردو او ناپاک پوځ په لیکو کې د سیکولریزم، جمهوریت، وطنیت او ډیموکراسۍ په خدمت او د اسلامي شریعت سره په دښمنۍ اخته ځوانه! منم چې پلورل شویو مشرانو دې په ډول ډول تمو، امکاناتو او تبلیغاتو غولولی، د وطن ساتنې په نوم دې د اسلام د مبین دین د حاکمیت په مخنیوي کې استعمالوي. رښتیا ووایه، کله دې دا فکر کړی چې د اسلامي خلافت مجاهدین څوک دي؟ دا خو نو تا ته جوته شو چې دا د امارت په نامه د آی اس آی مزدوران هم نه دي، ځکه چې تاسو په مستقیم شکل د امریکا بچي یاستئ او د وطن پالنې سندرې زمزمه کوئ او هغوی بیا د امریکا د بچي بچي دي چې د شرعیت د درواغجن شعار تر غږ لاندې د آی اس آی طرحې پالي او مشران یې د کشرانو په وینو ځان تر واک رسوي او دا هم درته د لمر په څېر روښانه شو چې د اسلامي خلافت اغلال د هېڅ کفر او تاغوت سره هېڅ ډول اړیکې نه لري او هدف یې په نړۍ کې د محکومو مسلمانانو ازادي او د الهي نظام تطبیق دی ځکه یې نو په لاس کې ستاسو څخه غنیمت شوې وسله ده او زخمیان یې ستاسو په څېر د آیسای او سي آی ای په روغتونونو کې نه تداوي کېږي دا چې تا ته ستا مشران او د امریکا ګډوني وايي چې دوی عوام وژني او وطن نیسي نو واوره دا وطنونه زموږ د رب العالمین خاوره ده او موږ پرې د همغه الهي ذات د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبې کوو نو د دغه شرعي نظام پر وړاندې چې هر څوک را پاڅېږي نو شرعا یې مرګ روا بولو دا چې ته اسلامي زده کړې نه لري او په دې احکامو نه پوهېږي هیله ده له یو حق پرست او بې لورې عالم څخه وپوښتې نه له درباري ملا څخه. نو ای اجیره زلمیه! رښتیا دا راته ووایه، تا ته دا په زرګونو کلدارې او افغانۍ معاشونه څوک در کوي؟ تا ته دا امریکایي ټوپکې، ډیسي ټوپونه او هوانونه چا در کړي؟ رښتیا ووایه! کله دې په دې فکر کړی چې ستا په سر او ملاتړ دا په هوا کې جېټ، ډرون او څرخي طیارې د چا دي چې ستا په مقابل کې د الله د لارې اتلان بمباروي؟ تا ته دا رینجرې، ایمبي موټرې او نور امکانات چا ډالۍ کړي؟ کله خو په دې هم فکر وکړه که نه؟ هو. نو اوس دا راته ووایه چې سره د دومره امکاناتو، تجهیزاتو، اسلحو، جهازونو، توپونو، ولې په تش لاس د ګوتو په شمېر د اسلامي خلافت په مجاهدینو نه شئ بریالي کېدلی او هر ځای مو تړې په مړو ډکې وي؟ په علت یې پوهېږې؟ غوږ شه زه یې درته وایم. تا سره د امریکا او اوباما مرسته ده خو دوی سره د خپل پاک الله مرسته ده. ته په خپل سر د امریکایي جیټ او ډرون په درزا ډاډه یې خو دوی په خپل سر د الله تبارک وتعالی له لورې د رااستول شوي وریځو په هیبتي ډزار مطمئن دي. ته یې غولېدلي یا زلمیه ستا غټو جنرالانو ډګروالانو هم په دې اعتراف کړې چې د اسلامي خلافت شازلمو سره الهي نصرت دی او دوی له مقابلې عاجز دي نو راشه اوس هم وخت لرې وروره د کفر له مزدورۍ توبه وباسه خپل مرګ او اخرت مه خرابوه یا په کور کښېنه یا بله خواري غریبي پیل کړه او یا هم د الله رب العزت ذات د شریعت د حاکمیت لپاره د اسلامي خلافت د زمرو لیکو ته راشه چې په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن د دوشنبې ورځ د څوارلس سوه اته دېرش قمري کال د محرم الحرام د میاشتې مه نېټه ده درنو اورېدونکو پام وکړئ د خراسان په ولایت کې د وروستیو بریاو فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته د جلال اباد په ښار کې د یو استشهادي برید په نتیجه کې یوولس تنو ته مرګ ژوبله واوښته دغه انغماسي برید د پچیر د سیمې د پاڅونوالو په یو غونډه کې وشو فدايي بريد د پچيراګام د سيمې په هغو قومي ملکانو شوی چې غوښتل يې د اسلامي خلافت په خلاف سازشونه او طرحې جوړې کړي او هغه پچيريان چې د اسلامي خلافت په مقابل کې يې پاڅون کړی و او د اسلام په خلاف يې ټوپکونه راخيستي وو خو له سختې ماتې وروسته د جلال اباد ښار او نورو سيمو ته تښتېدلي او يو ځل بيا د اسلامي خلافت په خلاف د جنګ مشورې ورکړي. د دغو ملکانو د غونډې په اخر کې د سلمان په نوم یو فدايي ورور چې له ځان نه یې باروتي کمربند تاو کړی و، پر دوی فدايي برید وکړ چې په نتیجه کې د پچیر په سیمه کې د اسلامي خلافت په خلاف د پاڅون خېلو مشر قومندان ملک قاسم جان په ګډون څلور تنه ملکان د جهنم کندې ته ولېږل شول او اووه تنه یې شدید زخمیان شول. د دغو پاڅونوالو د مشرانو مشورې هغه وخت شروع شوي چې اوونۍ وړاندې د پچیر په سیمه د اسلامي خلافت مجاهدینو برید کړی و چې د څو ساعته جګړې وروسته د پاس پچیر سیمه د اسلامي خلافت د مجاهدینو له خوا فتحه شوه. ګڼو پاڅونوالو امارتي جنګیالیو او د اجیرې ادارې د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي قواو عسکرو ته په کې درنه مرګ ژوبله واوښته. څه یې د اسلامي خلافت د مجاهدینو له خوا ژوندي ونیول شول چې د پاکستان د حکومت د جیش محمد په نوم د جوړې شوې ډلې غړي هم په کې شامل وو. د پچیر په سیمه د څوم ځل لپاره د مرتدې ادارې تعرض پر شا وتمبول شو او په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. د یادونې وړ ده چې څو اونۍ وړاندې هم د جلال اباد په ښار کې د عبدالله الخراساني په نوم د خلافت اسلامي یو تن استشهادي مجاهد د خپل باروتي قمربند په واسطه شپږ تنه امریکایان د جهنم کندې ته لېږلي وو. په ورته وخت کې د پاکستان د کوټې ښار په سریاب روډ د پاکستاني پولسو پر اکاډمۍ د اسلامي خلافت زمرو مجاهدینو برید کړی و چې له څو ساعته جګړې وروسته یې خپل باروتي کمربندونو ته چاودنې ورکړې چې په نتیجه کې یې یو سل او اویا تنو پولسو ته مرګ ژوبله وراړولې وه نو لاریون کوونکو او پاڅون خېلو ته دې جوته وي چې د اسلامي خلافت مجاهدین ستاسو له هر راز کړونو او فعالیتونو څخه مکمل راپور لري نو د دغه شان خونړیو انغماسي نورو بریدونو انتظار ای د اسلامي نظام په مقابل کې ټوپک رااخیستونکیه! ته خبر یې چې د دې نظام د قیام لپاره څومره وینې تویې شوي، څومره میندې بورې شوي او څومره اولادونه بې پلاره او څومره مېرمنې لا تر اوسه د خپل شهید خاوند د راتلو په تمه دي؟ ای د اسلامي نظام دښمنه! ته پوهېږې چې د دې خلافت د لیدو په ارمان څومره سترګې خاورې شوي او د راتګ لپاره یې په دعاګانو او ژړاګانو څومره اوښکې تویې شوي؟ او د دې رحمت د قیام لپاره څومره خولې بهېدلې دي، ته په دې نه پوهېږې؟ دا خو لا څه چې ته خپل ځان هم نه پېژنې او د خپل ژوند په هدف هم نه یې خبر. تا کله هم د ځان په اړه فکر کړی چې ته له څه شي پیدا یې؟ چا پیدا کړی یې او تا ته دا قوت او ځواني چا درکړې؟ نو ته لومړی د دې ټولو پوښتنو په ځواب فکر وکړه او بیا په خپل کار هم نظر واچوه چې ته اوس د کوم ذات د نظام په مقابل کې ولاړ یې؟ د هماغه رب د نظام په مقابل کې چې ته یې له یو څاڅکي اوبو جوړ کړې، بیا یې د مور په ګېډه کې ستا پالنه وکړه، بیا یې د مور په زړه کې ستا مینه واچوله، شپه او ورځ یې ستا په خدمت تېره کړه او د هماغه ذات د شریعت د قیام په مخنیوي کې خولې تویوې چې تا ته یې د ګرځېدو قوت درکړ، ته یې ځوان کړې. په څو تنو کې یې یاد کړې. ته اوس د خپل خالق شکرې په دې شکل ادا کوې چې د هماغه ذات په درکړي قوت ټوپک راپورته کوې او د خپل حاکم د رالېږل شوي شرعي نظام په مقابل کې خپل هماغه قوت استعمالوې. خو ته دې په دې خبر اوسې چې ته د اسلامي خلافت د قیام مخه نه شې نیولی، ځکه زموږ خوږ پیغمبر موږ ته د قیام زېری راکړی ستا مثال یوازې د هغه کربوړي په څېر دی چې کله کفارو ابراهیم علیه السلام اور ته واچوه، ده ورته پوکی کاوه. ته نور هېڅ هم نه شې کولی، یوازې خپل ځان د جهنم اور ته غورځوې. ته له خپل ځان سره دښمني کوې، خو ته دې په دې خبر یې چې ستا مهربان رب اوس هم په تا څومره مهربانه دی او اوس هم ستا په توبه څومره خوشحالېږي. راشه او له هغه ذاته بخښنه وغواړه چې ستا په پښېمانۍ او توبه دومره خوشحالېږي لکه ته چې په یوه لویه بې سر و سامانه دښته کې روان یې او د دمې په خاطر په یو ځای کې ډډه واچوې ویده شې ستا خوراک او څښاک په یوه سورلۍ به له تا سره وي خو کله چې بېرته راویښ شې وږې او تږې د سترګو په غړولو پوه شې چې سوارلي دې ورکه شوې ده، په دې یقیني شې چې مرګ دې په همدې ځای کې راغی. له ډېرې پرېشانۍ دې بېرته سترګې ورشي، خو کله چې سترګې وغړوې، هماغه سورلي دې له خوراک او څښاک سره بېرته له تا سره ولاړه وي، ته به څومره خوشاله شې؟ ستا رب له دې هم ډېر ستا په توبه خوشالېږي. خو ګوره! ستا قوي رب له تا نه ډېر قوي قوي خلک ډېر په اسانه هلاک کړي. ته د نمرود په څېر قوي نه يې، هغه يې په ګوډ مياشې وواژه. خو تا ته چې صبر کوي، نو په دې خاطر چې ګوندې دا جاهل په خپل جهل پوه شي او ترې توبه وباسي. نو ای ناپوه او غافل انسانه! ولې د خپل رب له مهربانۍ او شفقته ګټه نه اخلې؟ ته اوس هم د خپل پروردګار د رضا کولو موقع لرې. او اوس هم د جهنم لاره پرېښودلای شې او د جنت لاره نېولای شې، نو هله ژر کوه چې دا وخت له لاسه ور نه کړې. راشه خپل ځان قیمتي کړه، خپل رب ته توبه وباسه، په ژوند هېڅ اعتبار نه شته، هله په خپل پاتې څو کلن لږ عمر دې د اخرت ازلي او تلپاتې ژوند ښکلی کړه او د خپل رب د رالېږل شوي نظام د قیام په لار کې په خپل مال او ځان مبارزه وکړه. چې تربیت کړي دي یهودو صلیبیانو مرګ د خلافت په دښمنانو مرګ د خلافت په دښمنانو موږ د الله رب العالمین نه په دې باندې راځي موږ داسې صف کې نن ولاړي چې هغه پاک او صاف صف دی هغه خلک چې د غرب او امریکا څخه د پیسو په اخستلو سره اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت په مجاهدینو پسې زهرجن تبلیغات او پروپاګانډې کوي او د خپلې خیټې د ډکولو لپاره ځان تر کفره رسوي انشاالله ډېر ژر ده چې د خلافت اسلامي د مجاهدینو د ټوپک مرمۍ به یې سینې چاڼ چاڼ کړي او د هلاکت کندې ته به یې ورسوي یو څو ضروري خبرې ستاسو غوږونو ته او زړونو ته رسول غواړم د الله په فضل او کرم سره الله رب العالمین دې وکړي چې دا خبرې زمونږ او ستاسو زړونو ته دننه ور ونوځي او زمونږ او ستاسو د هدایت ذریعه وګرځېږي زما عزتمندو یقینا کوم کار چې تاسو شروع کړی دی چې هغه رباط او جهاد دی دا ډېر لوی عمل دی، هېڅ یو عمل په دنیا کې دې سره نه شي برابرېدلی، خو صرف دومره خبره ده چې دا عمل د الله په دربار کې اله قبلېږي چې د دې شرطونو لحاظ وکړی شي. د دې په شرطونو باندې خبره تاسو ته بار بار شوې ده، خو لېکن یو ځل بیا زه دا خبره کوم چې هر ملګری دا خبره خپل خپل ځان ته متوجه کړي او زړونو ته یې کوزه کړي. زما عزتمندو مجاهدینو! د ټولو نه مهمه او ضروري خبره هغه دا ده که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو جهاد د الله په دربار کې قبول شي او تاسو نه په دې سختو باندې الله راضي شي او ستاسو په دې سخته باندې الله رب العالمين خپل دين او قرآن او حديث په دې ځمکه باندې نافذ کړي نو زما عزتمندو تاسو باندې لازمه ده چې د خپل امير اطاعت او د هغې خبره ومنئ. د امیر اطاعت وکړئ فی القسمیر والنقیر په وړه خبره کې او په غټه خبره کې د امیر اطاعت وکړئ امیر چې تاسو ته ووایي چې کښېنه نو کښېنه چې درته ووایي چې پاڅه نو پاڅه چې درته ووایي چې په دې لاره باندې لاړ شه بس په همغه لاره باندې لاړ شه بلې لارې ته مه ورځه او چې درته ووایي چې فلانکي ځای کې دومره وخت پېره ورکړه نو بس په همغه ځای کې دومره وخت پېره ورکړه چا ته ووایي چي پلانکي ته لاړ شه او جواب ورته ورکړه، بس لاړ شه او جواب ورته ورکړه، نور اخوا دېخوا چي کوم دی کارونو کي ځان مه مصروفه وه، خلاصه غرض مي دا دی چي د الله نه وېرېږئ او د امير پوره پوره اطاعت وکړئ. نبي صلی الله عليه وسلم فرمايي، حديث د مسلم دی، وايي، من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني. څوک چې د امیر اطاعت وکړي، هغه وایي زما اطاعت کوي او څوک چې د امیر نافرماني کوي، هغه داسې ده لکه د نبي صلی الله علیه وسلم نافرماني چې کوي. مجاهدینو ځان ته دا حدیث لږ متوجه کړئ که نه، امیر تاسو ته امر کوي او تاسو په هغه کې چونچوڼه کوئ، نبي عليه السلام فرمايي، وايي دا داسې ده لکه د رسول نافرماني چې دې وکړه، صلی الله عليه وسلم، او څوک چې د نبي صلی الله عليه وسلم نافرماني وکړي نو ظاهره خبره ده هغه داسې ده لکه د الله نافرماني چې وکړي، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، څوک چې د الله او د رسول صلی الله عليه وسلم نافرماني وکړي هغه ګمراه شو، په واضحه ګمراهۍ سره ګمراه شو، د دې وجې نه زما عزت مندو د امیر پوره اطاعت وکړئ. امیر چې تاسو ته یو امر کوي، یو خبره کوي، هغې په دې خبره باندې ډېر سوچ کړئ او تاسو را ولګېږئ، خپل ذهن او خپل اجتهاد په هغې کې چلوئ، یاره چې دا خبره دسې نه بلکې دسې غوره ده، د دې خبرې نه ځان وساتئ، دا د تباهۍ او د شکست سبب دی. که چېرته ستاسو کې د امیر اطاعت موجود شو او تاسو د امیر صحیح خبره ومنله، صفاتو د مجاهدینو نه مو چې کوم دی ځان ډولي کړو، نو ستاسو قدم به الله رب العالمين مضبوط کړي او وروسته به تاسو بيا نه ځئ. دې کې لږ ګرېوان کې لږ سوچ وکړئ ولې دا سړی وروسته ځي؟ سړی چې وروسته کله لاړ شي دې کې نقصان يې او ګناه يې یعنې ځان ته سوچ کوئ دا ګناه به له ځان نه وباسئ. قرآن کریم کې الله رب العالمين فرمایي ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم حاصل دې دا دی الله فرمايي، کوم چې مشران دي او پوه خلک دي، د هغوی خبره ځکه منئ چې هغه په دې کارونو باندې له تاسو نه ډېر پوهېږي، يو امير په جنګ کې چې کوم دی لس کاله تجربه لري او ته يو کال يا دوه کاله تجربه لرې او ته رالګېږې خپلې رايې له د امير په رايې باندې اوچتوالی ورکړې، دې نه ځان وساتئ د الله لپاره نبي صلی الله عليه وسلم فرمايي، په عرباض بن ساريه رضي الله عنه په حديث کې مشهور حديث دی. وایي، وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته وایي، داسې ښایسته وعظ وکړو یوه ورځ یې چې د صحابه کرامو سترګو نه اوښکې روانې شوې او د صحابه کرامو زړونه ورپېدل، د هغه وعظ د تاثیر د وجې نه دومره تاثیرناکې خبرې یې وکړې، مونږ ورته وفرمایل، یا رسول الله کأنها موعظة مودع فأوصنا، ای د الله نبي! صلی الله علیه وسلم ما ته متوجه شئ داسې راته ښکاري ګنې چې تاسو دا وخت چې وکړو دې نه پس روان شئ د دنیا نه نو موږ ته وصیت وکړه نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډېر ښکلي ښکلي وصیتونه یې وکړه یو قیمتي وصیت یې پکې دا وکړو مجاهدینو متوجه شئ په الله مې دې قسم چې دا ډېره مهمه خبره ده کاش چې مجاهدینو زړونو ته دا خبره کوزه شي ارمان چې د مجاهدینو زړونو کښې دا خبره ځای ونیسي امید دی چې بعضې خلکو زړونو ته دا خبره کوزه شي، نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وایي زه تاسو ته وصیت کوم بالسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد، وایي خبره اورئ او خبره چې کوم دی منئ، اګر چې یو غلام ولې په تاسو باندې امیر نه وي، یو غلام یو غلام چې په تا باندې امیر وي هم د هغې طاعت وکړه او د هغې خبره ومنه، دې وجې نه زما عزتمندو دې خبرې ته متوجه شئ، ستاسو امیر په دې سنګر کې او په دې جهاد کې هغه امیر دی کوم چې مشرانو په تا باندې مقرر کړی دی، د دې خبرو نافرماني مه کوئ، په رب العالمین مې دې قسم یې د دې ډېر خطرناک نتیجې دي چې هغه مخکې تاسو ولیدلې او اوس هم که تاسو په نافرمانۍ کې روان یاستئ او د امیر اطاعت تاسو ته وړه خبره ښکاره کېږي، بیا به ترخه ترخه ګوتونه په تاسو باندې راځي، خو الله رب العالمین دې داسې وختونه بیا په موږ او تاسو باندې نه راولي. تاسو وګورئ زما عزتمندو! ستاسو په ذهن کې به شیطان کله دا وسوسه در واچوي چې دا پلانکی کار چې زه کوم دا خو جایز کار دی، يا دا عبادت دی امير ما څنګه د دې نه منع کوي؟ ستاسو په ذهن کې به کله شيطان دا وسوسه در واچوي؟ زما عزتمندو خبرې ته ښه متوجه شئ، جنګ احد کې چې څلوېښتو صحابه کرامو هغه غر پرېښودو، د امير نافرماني يې وکړه، د څه لپاره يې پرېښودو؟ هغوی خو صرف ګناه د وجې نه نه و پرېښې، خو دلته دښمن تښتېدلی و د ميدان نه، ميدان خالي و، غنيمتونه خواره واره پراته وو، دی راکوز شو چې موږ په ميدان کې غنيمتونه راټول کړو، په ايمان يې وويل تاسو نه زه تپوس کوم، کله چې دښمن د ميدان نه وتښتي میدان نه غنیمتونو راټولول عبادت دی که نه دی؟ دا عبادت دی، بیت المال لپاره غنیمتونه راجمع کول چې په دې کې خیانت ونه شي، دا ورک نه شي، مسلمانانو مال دی چې ضایع نه شي، دا عبادت دی، مسلمانانو مجاهدینو متوجه شئ، دغه څلوېښت صحابه عبادت پسې راکوز شوي وو، څه ګناه پسې نه وه راکوز شوې، خو لیکن امیر اجازه ورسره نه وه ملګرې، نو دې وجې نه رب العالمین چې کوم دی دومره سخته سزا ورله ورکړه، چې په ټول لښکر باندې شکست راغی. دا خبره مې دې لپاره بیانه کړه، ستاسو په ذهن کې د شیطان دا وسوسه در روانه شي، چې فلانکی کار چې زه کوم، نو دا خو جایز کار دی، نو امیر چې ما منع کوي، د امیر خبرې له اعتبار نشته، زما عزتمند که جایز کار وي او که ناجایز کار وي، امیر چې تا ته وايي چې دا کار مه کوه، بس هغه مه کوه. يو خوا وي چې صراحتاً په ګناه باندې تا ته امر کوي، صريح په ګناه باندې امر کوي، هغې نه ځان وساتئ او نور په ټولو کارونو کې د امير اطاعت وکړئ. دا خبره ډېره اوږده ده خو ليکن ما مختصراً انداز کې تاسو ته بيان کړه. دويمه خبره زما مجاهدينو وروڼو! مخکې تاسو سره دا خبره ما وکړه چې د الله رب العالمين سره تعلق پيدا کړئ. والله العظيم که چېرته ستاسو الله سره تعلق پيدا شو، هېڅ يو قوت د دنيا ستاسو مخې ته نه شي ټينګېدلی، هېڅ يو قوت چې کوم دی ستاسو مخه نه شي نيولی، دا ټول خلک به انشاءالله الله تاسو سره ودروي، ټول خلک به الله تاسو نه متاثره کوي، ملائک به الله رالېږي او ستاسو مددونه به کوي، خو لېکن د الله دپاره لږ الله وپېژنئ، دې وجې نه څومره چې اميران دي ټولو ته زما دا درخواست دی چې تاسو په کوم ځای کې هم شپه يي او په کوم ځای کې هم سهار يي او په کوم ځای کې هم ماښام يي سهار ټايم د مونځ نه پس ټولو ملګرو ته امر وکړئ چې کېنئ اذکار وکړئ، اميرانو صاحبانو قيامت په ورځ به الله تاسو نه تپوس کوي که تاسو خپلو ملګرو باندې اذکار نه کوئ. تاسو خپلو ملګرو باندې اذکار نه کوئ، د هغې د وجې نه د الله مدد نه وي، د هغې د وجې نه دښمن مسلط شي، د هغې د وجې نه شاته مهاجرینو باندې څومره سخت مشکلات راشي، د دې ټولو ذمه وار به تاسو اوسئ، ای امیرانو صاحبانو! خپلو ملګرو باندې اذکار کوئ، ماښام ټایم چې کله وشي، لمونځ نه لږ مخکې ملګري کېنوئ یا د لمونځ نه پس ورته شا وئ، اذکار وکړئ، ټیک ده یو ملګری د رابطې او پېرې لپاره ولاړ وي، نورو ملګرو باندې اذکار وکړئ، اشراق ټایم چې راشي خپله امیرانو خپله مخکې شئ پاڅېږئ دوه رکعته لمونځ ته ملګرو ته ووایئ چې پاڅېږئ اشراق وکړئ څاښت ټایم چې کوم دی هغې کې خپله ودرېږئ دوه رکعته څاښت لمونځ وکړئ او ملګرو ته امر وکړئ چې پاڅېږئ دوه رکعته څاښت لمونځ وکړئ زما عزتمندو چې شپږ شپږ ګنټې مزلونه کولی شئ پوره پوره شپه پېرې کولی شئ نو څه به راوالي مونږ چې دومره ښایسته ځوانیانو سره دومره قوتونو سره مونږ دوه رکعته نفل نه شو کولی دې نکلو سره ځان عادت کړئ مجاهدینو! په الله مې دې قسم وي چې دا ستاسو د کامیابۍ راز دی، په دې نفلونو کې او په ذکرونو کې د کامیابۍ راز پټ دی، خو تاسو په دې باندې نه پوهېږئ. دې وجې نه امیرانو دا خبره ښه ذهن ته کوزه کړئ، دا خبرو باندې خپل ملګري عادت کړئ، داسې عادت ورله ورکړئ چې په هر ځای کې بیا د الله بندګي کوي او لګیا وي. الله رب العالمین دې وکړي چې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د الله بندګۍ سره مینه او شوق پیدا شي. درېیمه خبره دا ځان سره یاده کړئ، زما مجاهدینو وروڼو! دښمن ته شا مه راړوئ، ومن یولهم یومئذ دبره، الله رب العالمین فرمائی، وایي څوک چې د جنګ په ورځ باندې دښمن ته شا راواړوي او ترې وتښتي، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من الله، سوا د دې نه چې جنګ کې چل کوي، خو هغه د امیر په امر سره یې ګورئ، ځان له به دوکه نه ورکوئ، یو سړی ځان له دوکه ورکوي چې زه جنګ کې وتښتېدم، دا خو ما چل کاوه. چل دې ته وایي چې امیر تاته امر وکړي چې روسته شه، بیا روسته شه، یا چې کوم دی نورو ملګرو ته ځان رسوې د امیر په امر باندې، نو په دې باندې الله رب العالمین بیا تا نه رانیسي او چې دښمن در باندې ډز وکړي او ته چې کوم دی سر په خپله چې کوم دی منډې وې، نو فقد باء بغضب من الله دا آیت ځان سره یاد وساتئ مجاهدینو، الله فرمایي دا سړی د الله په غضب باندې اخته شو، د الله په غصې باندې اخته شو. ای مجاهده! ته سنګر ته راغلې د الله د راضي کولو لپاره، ته چې شا راواړې او تښتې نو ته د الله رب العالمين په غضب او په غوسه باندې اخته شوې. د الله څخه وروسته فرمايي، ومأواه جهنم، وایي ځای د دې به جهنم وي، نعوذ بالله من ذلک، څومره غټه ګناه ده او بئس المصير ډېر بد ځای د واپسۍ دی مجاهدينو! دا آیت د مجاهدینو لپاره رالېږلی دی چې کوم شا راړی دښمن ته. دغه شانتې نبي صلی الله علیه وسلم اووه غټ غټ ګناهونه ذکر کړي دي، وایي دې نه ځان وساتئ، د ابوذر رضی الله عنه په روایت کې یو په هغې کې دا دی، والتولی یوم الزحف، د جنګ په ورځ باندې دښمن ته شا راړول او تېښته کول، نو زما عزتمندو تېښتې نه ځان وساتئ، نبي صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښودله چې دا ویې وایي الله به تاسو مضبوط کړي اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا الله رب العالمینه زمونږ عورتونه پټ کړه یعنې کوم چې مونږ کښې کمزورۍ نه دي که نه دشمن ته هغه مه ښکاره کوه هغه پټ کړه او زمونږ زړونه چې کوم دی هغې له امن ورکړه هغه مضبوط کړه زما عزتمندو شا ته تېښتې نه ځان وساتئ ځان کښې بهادري راولئ د الله په فضل او کرم سره ها کله چې امیر مناسبه وګڼي چې دې ځای نه شا ته کېدل په کار دي زبیر دا خبره ځان سره یاده وساتئ چې امیر تا ته امر وکړي چې روسته شه، د جنګ د تکتیک بدلولو لپاره نو بیا روسته کېږئ، هلته بیا روسته کېدلو کې خیر یې. دا یو څو خبرې مې وکړې، مجاهدینو وروڼو د دې ډېر لحاظ وساتئ د الله لپاره، د دې خبرو باید په تاسو کې یو اثر پاتې شي، ځان بدل کړئ، د ژوند ترتیب بدل کړئ، الله سره تعلق جوړ کړئ، ذکر، اذکار او تلاوتونه او نوافلو ته کار ویوئ، دښمن په هر نظر باندې کلک نظر وساتئ، شاته په رسته کېدلو نه ځان وساتئ، الله سره تعلق قایم کړئ، اذکار چې کوم د مضبوطېدلو اذکار دې ما ذکر کړل دا یاد کړئ ځان سره، الله رب العالمین دې ټولو مجاهدینو سره مدد وکړي، الله رب العالمین دې په ټوله دنیا باندې اسلامي خلافت راولي، الله دې زمونږ او ستاسو زړونه او ایمانونه او قدمونه مضبوط کړي، اقول هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین وسبحانک اللهم وبحمدک. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا وو زموږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.